بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الغزو الفکری یعنی نظریاتی یا فکری جنگ انګلیش کې وتا ایډیالوژیکل وار ویل کی آئیډیا ستوي نظریه فکر نو ایډیالوژیکل وار وار جنگ دوي نظریاتی او فکری جنگ جنگونه اصل کې دو قسمه یو عسکری میدان کې د توري جنگ دویم فکری جنگي د نظریاتو جنگ فوجونه به میدان ته کوزیدل میدان کې به لاشونه غورځیدل خوز دورغه ده چې د دغه میدانی او عسکري جنگ سره سره اوس د میدان کارزار په ځای دنه کمرو کې جنگ کی ګرمه په موسم کې پيخ د ایسی په کمره کې ناس پا چرلیدون کی کورچه باندې د مارکو جیت او هاری کمره کې جیتم کیږي او هارم کیږي په دې جنگ کې تلوار د تلوار سره نه ټکراوي بلکې افکار د افکارو سره ټکراوي یو تهذیب د بل تهذیب سره جنگ شروع ده تهذیبی جنگ فکری جنگ ده دغه دنیا ګلوبل ویلیج عالمی کله ته جوړ شوی دی لری نږدې برابر دي بلکې د لری لری خبره په سکندونو منټونو د دنیا یو سر نه بل سر ترسي جنگ عظیم نباد یورپ او مغرب دا سوچ کو د احساس شو چې موږ اسلامی ملکونه قبضه کو خو لیکن نقصان دای چې په عوام باندې کنټرول ګرانی فلاحي کارونه وکړو د دې لپاره نظامونه جوړ کو خو بیا هم خلک خوشاله ني وقفه په وقفه شورشونه بغاوتونه پورته کی لکه هندستان د هندستان ترالل برتانیه را ل انګريز ملک قبضه ک تقریبا 90 سال دی دلته سلس کال تقریبا او دلته ظلمونه مکړل غلاګانې مکړې د دې زیر سه یو مړل خپل طرف ته ظاهری د ملکونو ته صفایده غونته ورکړي سړکونه جوړ کړل ریلوی لاینونه به چاو کړل اوس هم پاکستان کې چې دا څومره ریلوی لاین دی دا د انګريز د وخت دی پاکستان ورکی یو فوټ لیر ریلوی لاین نه دی چولې دا غ دیلی نواله تر افغانستان بارډر پورې او چې کم ځای روان شوی دی د مرګرو دی لنډي کوتل ته چې سړی زی عمر سروان پروت به چرته سمنک دا کارونه وکړو او د دې باوجود هم عوام آرامیږي نه خوشحاليږي نه بغاوتونه را پسې را پاسي جنگ کوي نو د دینه بهتره لار دا ده چې مونږ اسلامی معاملک برای راس قبضه کولو په ځای باندې داغي معاشرت رهن سهن اخلاق او تهذیب باندې ولې حمله نه کو او قبضه ولې نه کو فکری عمله په پکار او په دې حمله سره با د ملک ایس باشندم بچنیش د کاسکری کې خو صرف فوج تا اکثر نقصان رسی هر هر فرد د خونه رسی دا سبا هر هر فرد باندې حمله او هیڅ فرد به بچ نشي د اسلام نوم به علي خو عملی زندګۍ کې به دین اسلام ني تهذیبی یلغار وي او فکری ارتداد بی دیتا تحذیبی یلغار ثقافتی یلغار او فکری ارتداد ویلی کی او د دې جنگ د پاره وی موثر ترین لار هتیار یو میډیا او دویم تعلیم د تعلیم په ذریعہ جدید تعلیم په ذریعہ او هغه تعلیم غوونه ول استعمالي دویم میډیا ول استعمالي میډیا د دې جنگ د دوی موثر ترين اسلحه او ذریعہ ده ټول جنگ په دې وکړو تقریبا ریډیو ټلویزیون انټرنیټ سوشل میډیا دا ټول شي نه دي د پاره استعمالي او کوشش دا ده چې د اسلام په هر لمحه باندې اسلام بدنام شي اسلامی اقدار روایات ختم شي او دا زهر پیلو کی صرف د میډیا والے سره مخکې ما ویلو چې تقریبا 10000 ویب سایټونه د دوی دي پکې اکثر د اسلام په نوم دي دینی نومونه باندې دي دې د پاره ک چرته یو نو مسلم یا غیر مسلم اسلام قتل غواړي نو بس دوک کیږي دی وای جوړی دا بد چرته مسلمانان یو هغه د دغه خلکو دی او د اسلام یو غلط تعارف غلط تاثر پیش کیږي د دې مقابله کې د مسلمانانو حال دا دی چې داغي ټول تقریبا سو د دې مقابله کې تقریبا 200 ویب سایټ نه دي او هغه ناقص معیاري نه پورا دا چې غډیر دي ارچا هر ادارې هر مدرسې هر تنظیم ځان له جوړ کړي خو د ادارو د تنظیمونو دي د اسلام تعارف چې وکړي نو هغه داسې دوه سوه تقریبا او هم پوره معیاري نه د هغې لاګت په دې دس هزار باندې لوډ سپیکر اول اواز دس هزار باندې د هغې لاګت تقریبا دو ارب ډالر دی دو ارب ډالر او دی خوا په دو سوا باندې تقریبا چن لاکا ډالر دی دا خود مسلمانانو حل بارحال دا میډیا وار دی د میډیا جنگ دا میډیا وار تقریبا د وخت کې 80 فیصد جنگ دا دا میډیا په ذریعہ کې دا څه چل رہا دلته سم مسله ده پن من کې اسی فیصد ماوی جنگ دا میډیا وار فکری جنگ نه پدې کې چرتا 10 15 20 فیصد دا عسکري جنگ هم روان دی خدا سه لګ دی دا جنگ ډیر زیات ډیر زیات ته دا جنگ نو دا فکری جنگ او میډیا وار او داغه نتیجه بیا چې اسلامی کلچر اقدار داغه جنازه وته د مسلمانانو دغه جنازه اوته بل طرف ته آثار دادی اثرات دادی چرتم سرکاری غیر سرکاری پروګرامونه تقریبونه وګوره نو د مغربي د دې فکری جنگ اثرات بدای خلق با چوری کانډو باندې خوراک کوي نو چوری کانډو باندې خړل منی نه دي خو لیکن کټکۍ به په ښي لاس او خوري به په ګس لاس عام طور مشروبات اوبه کول ډرینګز وغیرہ چې سکلی کیږي نو قزنه بدن په ګس لاس کی دا فیشن جوړ شوی د مسلمانان نوجوان او د دین نه لري خلکو 80% خلکو حالات دا دی وی ګوره دارنګ د دا الکانو په غوګونو کې با موندره والی د سر ویښته او د ګیری د ویښتو سټایل به د کرکټرانو د اکټرانی یا د امریکای او یا د انډیا دا حالات وي لاس کې زنجیر غاړه کې د سونه چاندې زنجیر د به چولی تار به چولی مخکې خو تار د دم مم تارو کنه وی دا پلانکی را له دم کړي ده هغه شرکی به دی عقیده وي اوس تارونه څه خاص قسم دا نن سبا فیشن ده مغربي فیشن تاسو ګورئ چې سونا دا مغرب نه متاثر او یا داسې ممی ډیډي ها دا سه ټامیان مامیان د شینه وی چولی لاس دا اصل کې دا د مغرب د کلچر او د تهذیب دغه اثر دی د هر چا لاس کې سمارټ فون غټ موبایل او د دې په ذریعہ ما دغه اثر اخلي لګیای بل طرف ته کم چې د غیر خلکو خصوصا عیسایت دنیا داغي تهوارونه مذهبي یا د نور داسې خرافات او د مغرب نه در آمده در آمده نوې بدعات بدعات هونه دي خو زه بدعات به وته وایم هغه لګیا دي زمو معاشره کې رس ترز عام کی کرسمس ډے کرسمس ډے باقاعده مسلمانان نن مناوي مبارکي ور کوي 25 دسمبر باندې کرسمس ډے ورځ راشي نو مسلمانان لګیا دي یو بل د کرسمس ډے مبارکی کرسمس ډے کیک کټ کئ د عیسایت په تهوارونو کې شرکت کئ زمون وزیران مشیرانی کئ دا دغه مغربي فکری نظریاتی جنگ اثر ده دارنګ نیو ایر نایټ مناویږي مسلمانانې مناوی کال نوی کیږي نیو ایر نایټ پای کې شرابونه زناګانې خرمسته دارنګ اپریل فول پیژنې لکه اپریل فول مناوي ویلنټاین ډې مناوي دا د مغرب نه راغلي تهذیب دی دا دغه اثرات دي چې لګیا دی ورځ تر ورځ زمونږه په معاشره او زمونږ په نوجوان نسل باندې د هغې اثر ورځ تر ورځ زیاتی مقصد یې دی د دې فکری نظریاتی او میډیا وار چې مغربي کلچر او تهذیب عام شي او مقصد دا دی هدف دا دی چې مسلمان ذهني شعوري تور مردوي او داوی پاغا سانچه او ډانچه کې واچولی شي بس دقه د دشمنان اسلام مقصد ده اگر چې پنوم به مسلمانی خنور شکل صورت فکر سوچ دا به د مغربي د دې فکری جنگ آغاز دا د فرانس یو بادشاه چې تفصیل به روس الغزو الفکری کې راشي لویس نهم د صلیبی جنگونو کې بار بار شکست نه بعد عیسایت را جمع کړو او وته وی میدان کې نور نکېږي مسلمان سره میدان کې نشو جنگې دی تلوار او میدان کې بار بار شکست شو اوس د مسلمانانو خلاف یو بل جنگ شروع کول غواړي ادا عقیده د فکر او د نظریه او دغه زمونږ د کامیابی واحد لار د بل مونږ سره نشته نو بهرحال په دې اعلان سره یورپ او مغرب د مسلمانانو خلاف د دغه جنگ آغاز وکړ او چې نن مونږ وګورو نو هغه په دې جنگ کې کامیاب دي کامیاب شو مسلمان امت د دغه مغربي فکری ارتداد او دغه مغربي تهذیبي ثقافتي الغار په دې دریاب کې او دې سیلاب ځان سره لو کو یوړ او نن مسلمان مکمل تقریبا نوجوان نسل جدید تعلیم یافته طبقه د دې جنگ پورا متاثر شو د خلق دی او د دینه متاثر دا د دې نظریاتی او فکری جنگ داسې لنډ شان خلاصه و چې دا څه شی دی اوس به تفصیل وایو او دا اهم او بنیادی شی دی چې دا جنگ څه شروع دی قران آیاتونو ګوره بار بار ما به اشاره درس کې کوله دا دغه نظریاتي او فکری جنگونو ته اشاره ده دینه مستنبت کی ولا یزالون یقاتلونکم حتا يردوکم عن دینکم ان استطاعوا ساسو خلاف به جنگيږي تر دې پورې چې تاسو يردونکم تاسو واړه یان دین کوم د خپل دین نه نستاو سونه چې طاقت دی وګوره دلته لا یزالون یقاتلونکم تاسو سره به جنگیږي نو د جنگ په نتیجه کې خو قتلی دین نه وړي دلی دلته وی نه دین نه ومړی په دې جنگ کې نو دا کم قتال دی او جنگ دی دا نظریاتی دی کنه فکری دی دارنګ ولن ترز عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم د دې غ تهذیب او ملت او دارنګ یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم دا افواههم باندې دا الله د دین نور مړکول دا دغه نظریاتی فکری جنگ دی الغزو الفکری ده اډیالوژیکل وار دی د مسلمان خلاف او خطرناک اسی نورم ډیر یاتونه شته نور تاسو سوچ کوئ مخه ته وته خپل راځي چې غور کوي چې دا کم جنگ دی د مسلمان خلاف د دې الغزو الفکری اول تعارف بیا دا غي مراحل بوای موږ وی کنه چې دوه قسمه جنگ دنیا کې مروج یو فوج اسلحه خطرناک هتیار هغه سره جنگیږي میدان چې نن سباغه جنگی جازونو پورې او دارنګ اټم پورې او غټ غټ خطرناک هتیار دویم طرف ته خونریزی پکینی دغه اسباب آلات مادی اسباب دا پکینه استعمالی البته په عقاید او نظریات او افکار باندې حمله ده دقه نظریات او افکار باندې چې کم جنگ کیږي او کم حمله کیږي دیتا فکری نظریاتی یا الغزو الفکری ویل کیږي تعریف علماء مختلف کړي دی یو داده وی هو الغزو بالوسائل غیر العسکریه دا جنگ ده خو غیر عسکری جنگ او غیر عسکری وسایل دي وسایل عسکری نه استعمالي ټوپک کوتک توره ټانک بم اټم بم دا پکې نشته غیر عسکری وسایل دي سدي میډیا مثلا میډیا باندې لګیا دي ای په ذریعہ تعلیم په ذریعہ لګیا دي چا دا ویلي دي هو اسلوب جدید للغزو وضد المسلمین بعد هزائمهم متکرره بار بار شکستونو نه بعد دوی د مسلمان خلاف یو نوې د جنگ طرز او طریقه شروع کړي ده بس ایله صلیبی جنگونو کې بار بار شکست او شروست برایش نو اخر بیا دوی دا جنگ د مسلمان خلاف نوې جنگ شروع مقصد او حد به سره مسلمانان ذهنی او شعوری طور مرده کول او خپل سانچو ډانچه کې اچول بس چې د مون په دې سانچا ډانچه کې دی واچول شي نو مې به د مسلمانی خیر ولیکن دا دا چې زمون سانچو ډانچه کې شکل صورت فکر اندازرس او دغه سه وکړه نن وګوره عام مسلمانان نوجوان نسل تعلیمی یافته طبقه چې د دې جنگ نه متاثر دي د دې اثر نه څوک نه دی پاتې دا حدیث کې راځي نبی علی السلام فرمایلیو سود بارکه وي چې سود به دومره اخره زمانہ کې عام شي که څوک سود نم کوي نو د سود هغه دوخان لوګي خو برسي دا نظریاتی جنگ د غلوبه ده که څوک ته پوره متاثر نه دی دا بوی خو برسی کنه اما اشره ماحول دا سره بوی نه څوک هم بچ نه دی اما ته مخکې مثالونه ویلو بوی نه څوک متاثر هر سړی ته متاثر دی تقریبا مجبور دی چاہتے نه چاہتے با دا شي نه دی کوي غیر شعوری طور و بازی شي نه کوي نو دای مقصد دا نو هغه خلک چې کم ته متاثر دي پورا دین مذهب نه لري خلک دي نو دا خلکو ما حالات دادي چې داغي په سر او دماغو کې فکر سوچ داوی پروت ده په خله کې جبا داوی چلیږي شکل صورت داوی ده خبره داوی غکې دارنګ اخلاق رویه انداز گفتار دا دا اغوی ده او مې دونه متاثر شو چې فکر سوچ خدای دې شکل صورت د خبرو سټایلم دا وی ک پښتو بوي او سټایل وې دا چې ته جوړې لری نه چې پوره وته غوګنی لری ته جوړې سې کې انګلیش کې لګیا اردو وای نو د اردو سټایل انداز یې سره د اردو دی دا انګریزي دی اوس هم وګورئ نن دا مختلف چینلونه دي په دې باندې خبرونه دي په دې باندې روزمره حالات حاضر وی لیکي تاسو چې کم خبرونه کوون کې کسته که خزه ده که سړی ده الګ ده که جینې ده اردو به وای او جیو وغیرہ دا شي نه ګوره سو کوي هغه اردو سټایل وا داسې انداز کی ته جوړې لري نه ته جوړې سو کې انګلیش وای انګلیش الفاظ و استعماليږي خو لیکن سټایل داسې دون لکه اثر چې هغه د خپل جبه سټایل او طرز او اندازم د انګلیش دا خدایي هدف وو زمون به کارسی مونږ وسکو ترخونو کې بلاس ورکو ها پارام بکیم نه اولا اپنا دفاع اول دفاع پکار خپل دفاع خو بکو ځان به ته بچ کو او دوسرے مرحله میں حریف کے خلاف کا جوابی کارروائی جوابی کارروائی بم پکای دا دو کار دي ځان ته بچ کول او داغي جواب کول دا به زموږ هدف وي څنګه به ځان بچ کوو او څنګه به جواب کوو نو دا ټول تفصیل را روان دي اوس د عسکري او نظریاتي جنگ کې فرقونه څه دي د دواړو جنگونو کې د کې جنگ ګونو کې فرق دا دی عسکري جنگ کې دشمن معلومي الکه وای دا افغانستان او د امریکای جنگ نه د پاکستان او د ایډیا جنگ دی ها اوس خو هغه جنگونه ختم شو اوس فتو جیت او هار سي سګړل شي کرکټ خیال هم نه دی دی عجیبا حربه ته وګوره نن سبا جیت او هار پورا پسې کرکټ باندې انډیا او پاکستان جنگ دی نو ټول دا انډیا او پاکستان میچ ته نو ټول پاکستان داسې حالت کی ته حالت جنگ هغه میدان کې ني او ګټا او بیلات دا په کرکټ باندې کوي دا حالت ني سهاري ته جوړه سم حقيقي جنگ شروع ده او ګټه او بیلات ته نو خو کرکټو تر وته په کرکټ باندې څه کوي فتح کوي دا حالات نو ال د دشمن مقابل سره معلومي د نظریاتی جنگ کې دشمن معلوم نه مخامخ نخ کاری دا نظریاتی جنگ چې شروع دی ټیک دی چې یورپ شروع کړي دی خو کم افراد چې زمون خلاف کوي او دا نوې منوي منسوبې جوړي او نوې شین را پسې روباسي تاسو پیژنئ ایسا پته نه لګي خو پټ ناشتي عسکري جنگ کې مخامخ دی د جنگ کې پټ دی بل دا چې عسکري جنگ کې هدف معلومي هدف دای هدف چې دغه ځای ته بزان رسو مثلا انډیا په 65 کې حمله کړې و پاکستان ما هدف یې سو چې د سار ناشته وونګ لاهور کې کو نه هدف لاهور بنی سو نو هدفي مخامخ دا شی واسلوم دغه ځای ته وزن رسوم او نظریاتی جنگ کې عموما اهداف د نظر نه پټ هدفونه اکثر پټي دغه رنګ عسکري جنگ کې اجسام امارتونه افواج هدفي د دې بل دشمن فوج وام امارتونه غردوم جسمونو نقصان وکم نو دا نقصان مادي وی عام طور مادي نقصان یې ځای او نظریاتي جنګ کې حمله پس ده اذهانو ده زړونو ده خیالاتو ده نو دلته نقصان مذهبي دی د دې جنگ نقصان مذهبي فکری نظریاتی او د هغه جنگ نقصان څه دی مادي دنیاوی دې سره مذهب ختم شي الته جسم آبادی دا ختم شي دینه معلومه شې چې وګوره نظریاتي جنگ د عسکري جنگ نه ډیر موثر او مهلک او کارګر دی د دور کې ډیر خطرناک د دې نظریاتي جنگ تاریخ سره تاریخ کله نه شروع نو یو خو اسانه دا ده چې د فکری نظریاتی جنگ تاریخ دونه قدیم دی سمره چې د حق او باطل کشمکش قدیم دی پس کله نه چې حق باطل کشمکش شروع دی نو نظریاتی جنگ مسره شروع دی هغه په خوانه چې نو داسې ساده او داسې غیر شعوری تورو او ساده او ډیر موثر نو وګوره د تمام انبیاء علیهم السلام خلاف چای کړه دعوت کو مقابله کې فکری نظریاتی جنگ حربې حد کنده وی کنه دا نظریاتی جنگ بدنامه لګی دی نبی علیہ السلام د بعثت نه بعد دا کشمکش شروع شو کنه اعتراضات پراپیګانډي وغیرہ لکه مکی دور وګوره مکی دور کې سو داغي حالات اخکاری کنه دا کاری مکی دور کې مخالفین او مکی والا مشاورتی مجلس داغي قیام او انعقاد کو دارالندوه کې راغونډېدل د نبی علی السلام خلاف خلکو بزنو کې شکوک شوبات چول فاسد تعویلات شروع پراپګاندا شروع وي تانو استهزاء القابات غلط د تشهیر نبی علیہ السلام ته وسوي محمد بزه مزمم داسي دغه رنگ حوصله شکن بیانات چې دی حوصله غورځيږي اوس له شکن کارونه به کول افواګانې به پیلاولې لکه کله به بیانات داسې کول داسې بو کو داسې بو کله به داسې افواګانې پیلاو کې مسلمانان تلیو هجرت کړي او حبشه ته دلته الته افوا پیلاو کړه الته چې بس د نبی علی السلام او دا مکی والا خورو غسل او شوا نو بازي صحابه واپس راغله چې وې قتل حالات ومغه دی بیا غریبانان واپس نو داسې قسم حوصله شکن کارونو دارنګ عجیب غریب مطالبه داو کا داسې او کا البا تاسو پریدو مسلمانانو ته ذهنی او جسمانی اذیتونه ورکول خاندانی دباو خاندانی یو سړی مسلمان شو په هغه خاندانی د بوج خاندان به ورپسې را پاس دارنګ دمکیانې ورکولې لالچې د مال او د منصب او د خیسته خزو لالچ د نبی علی السلام د نو پیش کړي مکی دور کې ورته وي خزه غواړي مشری غواړي پیسې دولت غواړي خدا مسله او خبره پرې ننم دقه سي ده ننم يهودي پروتوکول کې لیکلي دي يهودي پروتوکول دا هغه کتاب ده کتاب رپورت ده دا هغه رپورت ده چې کلا ګریټر اسرائیل جوړې دو د پاره دوی ناست دا 1700 کې 1700 1800 کې دوی ناستو نو هغه وخت کې دوی دا منصوبه جوړه کړې و ګریټر اسرائیل به جوړو عظیم تر اسرائیل دا یې د پاره به سکول غواړي نو هغه کارونه خولې دي 24 پروتوکولز دي دا یوې جینې بیا دا رپورت چرته خفیه تور حاصل کړي دی او به نشر کړي دی به اردو کې ترجمه وشوي دا یهودي پروتوکول کې هم دا خبرې کړي چې هغه د مسلمانانو لیډران چې پای باندې څه خلک را جمع کی ای سر بس کوي هغه چې خلک به را جمع کی او خلک زمو خلاف را پاسي کنه نه ای سر بدا کوي اول به دوی له لالچ ور کوي د مال دولت وغیرہ په دغه ونشوا نو بیا بدنام کې کمزوریان یو ګوره بدنامي په خزه بدنام کې په یو شی بل شی باندې بدنام کې نو دویم نمبر بدنامي او دریم نمبر که په دې منشوا نو بیا ختم کې نای کې لیکلی دا سی وکاوه نبی علیہ السلام سره امداسي کړیو دا رنګ سماجی بایکاټونه وشو پراپیګنډی وی جلاوطنیانی وشوی دا ټولی خبری دا مکه کی دا ګویا کی کوم جنګ شروع دی لا میدان خو نه دی ګرم دا او نظریاتی جنګ دا رنګ د مسلمانانو طرف نه خد دفاع سوا په دی وخت کی دا اوس پیژنګلو ضروری مسلمانانو د نبی علیہ السلام او صحابه کرامو دفاع سوا هغه وخت کې د هغوی دفاع په درې خبرو مشتمله وه. داسې حالاتو کې مسلمان هم دغه سیرت ته ګوري نو هغې نه به خبرې علي یو خالق سره تعلق الله سره تعلق مضبوط په دې جنگ کې بنیادی شی دی چې الله سره تعلق مضبوط شي الله سره تعلق مضبوطیا فائدہ دی چې دغه جنگ بیا په سړي اثر نه کوي تاسو ګورئ څونه چې ننم مسلمان جماعت مدرسې سره دین سره جوړاو دی نو هغه مر داغه اثر په کم دی دویم مخلوق کی خیرخوای د مخلوق خیرخوای دا جذبه مسلمان کی دا مکه کې او مسلمانانو کې د بل خیرخوای و اخر خوای په سو طریقې خود دې ځکه خیرخوای صدا ادا چې څنګه تیزان بچکې نه د بل خیرخوا شنور خلکم بشکول سوچو فکر وکړي خیر خواشه ده دا نه چې خپل کار وکړي زمونږ دا یو غټ علمیه ده چې مونږ وایو یاره بس زما بیړه پار شي بل خپل کار په هر څه کې مونږ دا ځکو په دین کې هم کو دنیا کې هم کو صرف محدود سوچ لرو د امت مسلمه دا زوال په اسبابو کې او دام دی چې سوچ څه شو محدود شي صرف د ځان سوچ دی زما بیړه پاج ک دنیاوی کاروبار لین دین دی نو دی وای چې را بزخشم بل دې تباشي غرق دي شي زما پیسه دارن ک دینی سوچي زخه مولا شم زخه ترقی وکم د بل لپاره سوچ نشي یا دا چې بس ہے زمانوم دی وشي د بل نوم دی ولی وشي او یا ماته د سہولت سانتیي د بل لپاره زول پښپورس پزان یا وکم نو هغه خیرخواهي او همدردي ختمه شوه امت کې کمال دا نه دی زه اکثر دا وایم کمال دا نه دی چې سړی ځان د پاره ژوند تیر کی دا کمال نه ځان د پاره ژوند ترور کمال نه دی دا خو مړه حیوانات هم تیری د ځان د پاره جن خو غیر مسلم مم تیری او زما په خیال دی وخت کې غیر مسلم زموږ نه خوش عینن د ځان د پاره نه د خپل قوم او نورو د پاره جون تیری لګیا او مسلمان چې دی له پیدا او چې دی به د ځان سره د بل د پاره جون تیری نو هغه شی ختم شي د خود غرض شي صرف د ځان سوچ نو نن ماوي چه دا کمال نه دی چه یو سړی ځان د پاره ژوند تیر کی کمال دا دی چه د بل د پاره د ژوند تیرولو ډنګ او طریقه زده کی په دې پوه شوې سوچ پې کوي نن سبا زمون د خودغرضه سوچ ار سړی بار خو پرې د مو خو مليان طالبان ناسیو کنه نو زمو د مولا طالب سوچم دغه دی وای زما مدرسه دې خشي مړ پرې دا غبل تبا شي خدا دا سوچ مدرس ته وی مړ چې زخم مشهور مولا شم نو کې خود غرضی دا د کدل اس تکنیک او چل ورزی بل ته نه خي بل ته نه خي پرې د چې زمانو مو شهرت یې خود غرضی دا رنګ بل دا چې کله دا سوچي مړه مال خو بس د جمعه ته د 15 وخت مونږ تنخواه را کین بس نور ځان سره ستړي کوم چې خلکو ته بلا د خلکو د اصلاح او د فکر او په خلکو باندې مهنت او کوم مدرس سناوي ما هو د سار نماز مخمنو پورې کافیه شافیه او پړاو کړه اوس بس نور و خلکو لا عوام لور کوم فلکار وکي جهنم ته لاړ شي دا خود غرضی دا شی چې یو الله سره خپل تعلق مضبوطی داسې حالاتو کې نو پتا به د اغوی د جنگ اثر ني او دویم د مخلوق خدا خیر خوئی نو بل مخلوق خدا بم بچ او درم خپل علمی او عملی تربیت په دې توجه صحابه کرامو دور کې داوا د علم او د عمل تربیت باندې توجه وه دا کارونه په مکه کې مسلمانانو درې بنیادی کول ځکه د دغه جنگونو نه متاثر نش مدنی دور کې بیا سو مدنی دور کې دوی کم حرب استعمال کړو دا جنگ څنګه وک اجه سړیو ګوري نو یو سلور صورتونه دا سړي چې مدني دور کې د دې نظریاتي جنګ موږ ته ښکاري یو ذرایع ابلاغ استعمال نن کوم استعمال میډیا کنه گویا کې دا د هغه دور صدا میډیا ذرایع ابلاغ د استعمالول هغه وخت کې ذرایع ابلاغ سو اشعار شعر شاعری وو تقاریر و بیانات او هغه حدیث کې راځي سیرت کې راځي چې نبی علی السلام غزوه خندق نه واپس شو مجی نبی کې ودرید صحابه کرامو ته وی تر اوسه پورې چې کم جنگ وشو دا میدان جنگو مونږ پسې دوی راتلل ځکه بدر کې رالل احد کې رالل خندق کې رالل اوسه پورې دوی راتلل اوس با دوی ناراضي دینه بعد ورپسې مونږ اوس زمون نمبري ولیکن دوی او بل جنگ به شروع کوي هو ډیر فهیم شخصیت او کنه پیغمبر دور رس سوچ دماغ او وهم وا نو نبی علیہ السلام دین بعد بوس یو بل جنگ زمون خلاف شروع کی هغه جنگ با د پراپیګنډو وی هغه جنگ به د شعر شاعره په ذریعه هغه جنگ به د تقریر او د بیان په ذریعه دې جنگ کې به ما سره سوک ولاړی دې جنگ کې اول جنگ کې خطا سو درې ده نو په دې کې درې صحابه پاسې ده یو عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه شاعر ده دویم کعب بن مالک رضی الله عنه دام شاعر او دریم حسان رضی الله عنه یا رسول الله دا جنگ به مونږ کوو نو وې کبیا تاسو بخاری چا ویلی کنه بنو نذیر غزوه کې امام بخاری چې کله بنو نذیر غا ونی واله کنه نو دلتنا حسان رضی الله عنه یو شعر مکه والا ته ولې دا وخت د نبی علی السلام تر زوی ابو سفیان بن حارث مسلمان شوه نو روسو بیا مسلمان شو پته مکه کې نو هغه ولا بیا اشعار کې جواب را لېګلو چا چې خیالي بخاری مغازی کې دا بنو نذیر او جنگ نو دا اشعار او تبادله بکې دي نو بهر حال نبی علی السلام دا ویلی نو دی پاسې ده دی مونږ به دا جنگ کو او دی وکړو دا درې صحابه کرام چې کم شعرا دي دی دریوانو ته سرکاری شاعران ویل کی یعنی د بندینه د ریاست باضابطه د نبی علی السلام د طرف نه مقرر شوه سرکاری شعرا شاعران نور مو خدا بنیادی سرکاری دی ریاستی د ریاست د طرف نه مقرر شوه شاعران او د هر یو د شعر شاعر خپل اندازو د دریوانو شاعری یو شان نه و جدا جدا و مثلا حسن رضی الله تعالی عنہ د نبی علی السلام دفاع او د حج به جواب ورکو او د مشرکین حج به کول دا د شاعری ټوله ده پیغمبر حج وی مشرکین کړه جواب دی او صفائی ده او داوی حج و دویم کعب بن مالک رضی الله عنه دا اسلام شان شوکت بیان او دفاع کوله او عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه چې او دغه شاعری هغه رزمیه شاعری و رزمیه دې ته ویل کیږي چې جنگونو خبره څنګه چې تاسو په درس نظامی کې کوم کتاب د شعر شاعر دا سویل چې کې صرف جنگونو خبرې هم اسره کنه اې کې یې صرف د جنگونو خبرې دي دقه سه رزمیه شاعرو نو د ټوله شاعری داسې و لکه د فتح مکه په موقع او داسې په نورو موقعو د چې وکلا راتنه د بعد اشعار وي یو ځل نبی علی السلام ناس ته بو خو د مخ کې روان دي اشعار وي نو عمر رضی الله عنه ورته وی چې ته بین یدی رسول الله تقول الشعر پیغمبر د مخ کې روان یو شعرونه وي چپ شه نبی علیہ السلام ولید عمر چې ورنږدې شو وکه وته سوې کنه به پوښ چې دی وته وی چې شعرونه مو وای چپ شه ته حرم ته وګوره خلک تلبیه وای لبیک اللهم لبیک او پیغمبر نمخ کې روانه نو د پیغمبر په وړاندې د حرم په حدود کې شاعری چپشه نو نبی علیہ السلام تو فرمایا دعه یا عمر عمر دې پرې ده د د اشعار په دی باندې غوړې د نيزو تورونه ډېر تیز لګي پرې د چوي نو دغه رزمیه شاعری و نو بهرحال مدینه کې دا شوش زرای ابلاغ استعمال او یې کاو شعر شاعری تقریرونه دای جواب نبی علیہ السلام وک دا درې صحابه تقریرونو کې دا سم وا یو ځل غالبا زین نمې اوتی دي چې غالبا بنو توی یا سوګو ایرانل ډیر دا یو خطیب راغله او ډیر فصیح بلیغ هغه خطابت کوي مونږ سره به د تقریرونو مقابله کوي نو د نبی علیہ السلام د طرفنا صحابه او طرفنا هغه مشهور صحابي خطیب رسول الله پاسه کم چې بخاری کی راځي چې مسلمه الکذاب مدینه ته راغله او نبی علیہ السلام ورغه لنډه خبره وکړه ورته کوګ دی غواړي دا خطیب سه مې ته پر خزانه لاړم نو خطیب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو هغه صحابي پاسو دا قیس ابن ثابت ابن شماس رضی الله تعالی عنہ دا خطیب رسول الله و خطیب رسول الله و نو د د هغه قبیله راغله خطیب مقابله کې خطابت وخو د د خطابت ډیر کمال والو اسلام وروړو دا سیوا مقابله کله وسوکرال دا به وي پهلوانی به کوله به ایمان وروړو روکانه راغلی وکنه مشهور واقع د روکانه پهلوانو مضبوط نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ایمان راوړم خو شرط دا ده کبډي برا سره تکه ته به کبډي کې کبډي وسره وکړه راوې پرځاو درې سر اسلام راوړ وګوره مطلب دا ده چې تبا دنیا کې ژوند تیرې نو د مقابل د هر شي د جواب د بار بزان تیار ساتي پیغمبر سره لپاره خلک تیار کړي نو بهر حال دا ذرای ابلاغ استعمال لکنن سوا سره میډیا د میډیا استعمال دویم مباحثه وی باس مباحثه کې دی ډېر مناظره باس مباحثه بکې الته په یو صحابي اعتراض غ جواب ورکړي بل ځای کې باس شورو دا شو دریم منافقت پکې پیدا شو منافقان دا شیو او سلورم جاسوسی جاسوسه کې دی مکی والا وکسان راولېګل جاسوسه ده په بهرحال دا حربې وی مسلمانانو د دې خبرپور طریقې سره جواب وک دا خود نبی علی السلام د دور شو دینه بعد بیا خلافت راشده د صحابه کرامو دور چې شروع شو د حکومت نو هغه کې هم دنیا نه پیغمبر رخصت شو خو د دې نظریاتي جنگ آغاز په نوې طریقه وش ارتداد پیلاول پروپاګاندا شوروش پیغمبر وفات شو بس دین باندې سکوي نو خوشا نوې نوې مسلمانان داسې قبایلو کې ای ارتداد شوروش ابوبکر صدیق دا غیر ارتداد خلاف پاسېدل مرتدینو خلاف جنگ ختم نبوت انکار شروع شو مسلمت الکذاب د نبوت داوا وکړه دارنګ څه کسان پاسېدل اې د زکات ورکولو نه انکار وکړ بیت المال لنه ورکو نو دا قسم کار دا شروع شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه صاحب استقامت سړیو ایمانی جذبه وا هغه داسې مثال پیش کو چې دنیا وته حیران شي او د دې تمام فتنو اغا خاتمه په لګ وخت کې وکړه ځکه ټول دو کاله کم زیات حکومت دغه خدغه فتنه خط د عمر زلان هو دور کې اچون کې ډیر مضبوط او دارنګ جلالی او مضبوط او سخت سړی و نو د فتنو څخه خاص کارونه کا ای مخکې لا نه ځکه هغه حدیث کې راتله کنه بخاری کې دی دا سينورو کې چې عمر رضی الله عنه ناس او حذیفه ابن یمان رضی الله عنه نو ته وی فتنه راته وایا حذیفه ابن یمان شروع کړي دا بې دا بې یو نه مړ دا پرېدا وړې نه یادوم هغه غټه فتنه یادو لکه د موجون غونتی چې په دې امت راځي حذیفه ابن یمان وته عمر ته دا غي غمک ولی ته غمک استاد دور کې نه راځي ولی هغه فتنو ته یو دروازه ده عمر پوش چې دا خو ما یادای او فتنو ته صدا یو دروازه ده دغه فتنه نشی راتله نو عمر زلانه تاسو کو خا دراته وایا چې دا دروازه به ماتول شي کدا به کولاول شي نو حذیفه وته ماتول شي بل یکسر دا ماتولی شي عمر پويش مطلب دا چې فتنو ته خو رکاوټ زیما عمر د فتنو رکاوټو نو ما با شهادت راځي مړکې به مې سو کو کنه په خپل مرګ به مړ نه بل یکسا ما تولې بش نو عمر جلان هه شهید کوم خنه لریک نو د عثمان رضی الله عنه دور راغې هغه کې ډېر لوی گمراهکن فکری مهمات شروع شو خپل د عثمان رضی الله عنه ډېر لوی کردار کشیو شو سبایان راپورته شو شیعاګان بې ایمان خنزیران دی راپورته شو عثمان رضی الله عنه بدنام ک پراپګاندا الزامات درو ای شروع تر دې پوري هغه فتنه پرور خلکو عثمان زینانو شهید امت کې د فتنو زور په دغه وخت کې راغی د عثمان رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه شهید شو هو ام المؤمنین ویلیو ای ویلیو چې ما نبی علی السلام نو ریدلی خلیفہ شهید کړي شي فتنه به بیان ختمي کی بس بیا فتنه وینو د عثمان رضی الله عنه د شهادت نه بعد دغه فتنه دیوان ابو الکلام آزاد لیکلی دی چې په امت مسلمه کې د عثمان رضی الله عنه د شهادت د وینې هغه دار او کرخه داسې تر اوسه پورې را روانه ده یعنی فتنه غزنه شروع دی او را روانه دغه په شهادت بیا د علی رضی الله عنه دور هم فتنو دور فتنه پکې وي جنګ جمل او جنګ صفین او دا سانحې په کې پیښ شو اگر چې دا کم تاریخ لیکلی دی خو افسانی دی خو لیکن دې کې ملاس یاد ساته جمل صفین کې د چا دی سبایان دی دواړو طرفونو سبایان نه نوتی صحابه کرام په خپل منځ کې یو بل پسې توري نه دی راغستر او هماو بینهم او چې دا کم دی دا دروغجن تاریخ دی خو لیکن جی سفین او جمل دواړو کې چې سره غلیو نو دا د خلکو د لاس دام سبایانو په کې لاس بیا حسن رضی الله عنه خلیفہ شو د علی رضی الله عنه شهادت نه بعد او معاویه رضی الله عنه ترمنځ صلح شو نو امت مسلمه بیا متفق شو مخکې سه اختلافو دیو جنا کله چې د دوی سره روغ شو او حسن رضی الله عنه خلافت پرې خو معاویه رضی الله عنه تا نو دغه روستا یوم الجماعه ویل کی د مسلمانانو د جمع ورځ په دې باندې مسلمانان متفق شي معاویه رضی الله عنه دور خلافت بیا داسې و چې هغه لکه د عمر رضی الله عنه غونته عمر رضی الله عنه خو ډیر زورور سړی و یره و د خلکو معاویه رضی الله عنه انتهایی سیاست مدارو په سیاست خپوی نو داسی سیاست وکړه چې ټول شي نه ختم کړ امن او امان فتوحات بیا شروع شو ځکه د عثمان رضی الله عنه شهادت او هغه فتنه سره چې فتوحات د اسلام ودرېدل اول کې خډیر زیات فتوحاتو عثمان رضی الله دور کې دا کابل پورې او پیښور پورې خلک را ورسېد صحابه کرام د ملکونو پته شو خو کله چې بیا دغه شهادت شو بس دغه فتنو دور کې ودرېد نو د علی رضی الله عنه دور کې یو انچ زمکه هم نه د پته شوه دا نه فتنی یو انچ نه د پته شوه موږ شیو ته وایو چې د عمر رضی الله عنه د ابوبکر صدیق رضی الله دور کې خود فتنو قما قلا وشوا او د عمر رضی الله عنه د عثمان رضی الله دور کې خو فتوحات شوي چې تاسو وینا علی اوچته مو تاسو صرف د علی رضی الله په دور کې یو انج زمکو خای چې فتح شوی دا چې دونه وسط اسلامی ریاست کې راغله دا خو یا د عمر رضی الله عنه د وجه یا د عثمان رضی الله عنه بیا چې کله ماویه راغله د ماویه د لاسه دا شی دا په دوحات اسلامی ریاست کې دا د علی رضی الله عنه توهین نکو نوذ بالله علی رضی الله عنه د سر تاج دې زمون ځکه چې مونږ نه چې دینو روافیزیو او نه غواره ناسبیت والے چې د علی رضی الله عنه بد وایو نوذ بالله یا لکه دا خوارج او غیره غونت زمون ټول چې دینو یو شان محبوب دی او د سر تاجونه دي زمون ځکه اهلسنت والجماعت څلوروړو خلفاو احترام قدر سره ده مرتبه او فضیلت منی چې فضیلت مرتبه اول د ابوبکر صدیق دویم د عمر دریم د عثمان نو څلورم د علی رضی الله عنه خو بهر حال خبرم دا کوله چې د فتوحاتو زمانہ چې وا یا د عمر جنانه دور دی یا د عثمان جنانه دور فتنو دور نه پس بیا دا سلسله ودرېده معاویه رضی الله عنه د حسن رضی الله عنه چې کله سلو شو او خلافت معاویه رضی الله عنه ته حواله شو په دې مسلمانان انتهایی زیات خوشاله شو ځکه د مسلمانانو منځ کې ک سناس اختلاف او هغه اختلاف ختم شو او دا د حسن رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی د تدبر والا فیصله وا ډیر لوی تبر او دا چې شهید شو کنه حسن حسن رضی الله شهید شدا چا شهید نه دې دې سبایانو شهید بلکې دا الفاظی تاریخ کې بلکې شیعاګانو په تاریخ کې دي چې دا سن زلان مبارک وی چې والله لقد کفر نیم کافر شو لکه پلار چې کافر شو علی رضی الله عنه خو شهید شو یو غلام د لاسه شهید شو د حسن حسین رضی الله عنه شهادت د شیعاګانو د لاس سبایان الزام په چا ولګاو ها د حسین الزام په یزید ولګاو مسلمانان بدنام کړل صحابه بدنام نو بهرحال دا دا غډیر له تدبر فیصله وا مسلمانان متفق شو بیا د نوې فتوحاتو سلسله شروع شو ما ویل جنان هو ګو دو حکومتو کو بیا داغه نه بعد دا غزوه یزید راغې امیر یزید دا بیا یو جدا تاریخ دی دا مقنه ده په دې سړی خبریو کی خو بهر حال اچ راغې ناغم لکه د پلار غونته مدبر سیاستدان او په دې سیاستدانه باندې د امیر مقرر کړي شوی دی او د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنہ په مشوره صحابي مشوره ورکړي او بیا دا غي نه بعد نور صحابه سره مشوري شوي خو بهر حال هغه هم دا وچه سلسله روانه د معاویه او یزید سره د دیشیت نالګي ولې دا د اصل وجه دا ده چې د سبایانو کم مقصدو چې امت کې ټوټ پوټ وي او خپل منځ کې اختلاف انتشاري ځکه دا اصل نه يهود دي سبایان نه د مسلمانانو نه بدلا غستا زما کتاب دی واقع کربلا اور واقع کربلا کی حقیقت دای په سر کې ما دا لیکلی دي چې اصل کیسه سوا خبره سره دا مسلمانانو له څنګه چې نن یورپ مغرب نظریاتی فکری جنگ شروع کو بار بار میدان کې د شکست د وجه نو يهود هم میدان کې شکست نشو ورکولې نو منسوبه دا جوړک چې بس اوس مسلمانانو کې دنه نه نوتل غواړي او دې کې ټوټ پوټ پیدا کول غواړي میدان کې موږ نشو والي نو دا یمن عبد الله ابن سبا يهودي مولا هغه چې دینو د اسلام لباده واغستا وی مسلمان شو او راغه بیا د عمر زلانو دور کې نشورانه نه وته هغه سخت سړیو نو د عثمان رضی الله په دور کې یمن مدینه ته ځان راورس او دلته خپل کار شروع امت کې نو هغه عبد الله ابن سبا يهودي خبيث شي کم د فتنه هغه تخمونه کرلی تر اوسه پورې امت کې روان د شیګانو په شکل برحال هغه یزید او ماویه ماوی ماوی رجلان سرولې دین لګي وجه دا وه چی ددی خو مقصد دا وو چی مسلمانانو منځ کی اختلاف، انتشار، جنګ جګړی، اختلافات او دوی کمزوری شی اندرونی طور کمزوری شی او چی کله معاویه رضی الله تعالی عنه دور راغی نو هته خو پته وه چی دا خو ټول ددی حرامی توب دی نو د معاویه رضی الله عنه په دور کی دی سبایانو شیعه ګانو سر نه دی اوچت کړی. بدر دوته ماویه خو سو کړو خلیفہ راشد نه غني سنیانی غني د خلیفہ راشد هم نه وای خلیفہ هم وته نه وای مدودی لیکلی دی وای خلافت او ملوکیت ملوکیت شوروش ملوکیت وتا غوي د شیو اثر دی دارنګ عام مليان ای ماوی رضی الله تعالی عنہ د سره امیر المؤمنین نګنی بلکې کیسې د شیعاګانو چې کوم مشورې شوې دي مولیان په منبر محراب وای کوم چې شیعاګانو مشورې کړي ماویه خو ډیر دا خو زمونږ د مشایخ د وجه نو یا کوم خلکو چې د صحابه کرامو یقیني دفاع کوله د ملک آ خلکو دا خبره لګرا مخ کې کړګی نه ماویه ماویه خو کنزلو او یزید خو پرېدا خو د سره مسلمان نه غړل کی دا حالات برحال ا دور کې مدا سیوا خپلته سازش کو او د حسین رضی الله عنه د شهادت واقعا رااله کربلا او هغه کربلا امت مسلمه دا کربلا په آړ کې فرقه بندي بګیراله تر اوسه پور د شیو تمام دین هغه سره د تمام دین د بل دا بلډینګ چې ولاړ دی دا په واقع کربلا ولاړ ځکه نه الوی سه بوی رحم الله او دا واقع کربلا ولا اوډه زوي دا ختمه کې دا دروغ کې ثابتول غواړي چې دا دروغ دی بس د شیعت نه کواقع کربلا منځ نه اوه تشیعت ایشه پاتې نش دا ټول په دې ولاړ هغه افسانه او درو جوړ کړی دي مسلمانان هم ته متاثر دي او دغه بلډینګ ولاړ دی او شیعت کې صرف واقع کربلا ده د دې دین د دې مذهب صرف واقع کربلا باندې ولاړ دا ته منځ لره شو شیعت اس نشته ټول په دقه ول هم دا هغه واقع کربلا په آړ کې دوی معاویه تم کنزل کړي صحابه تم کنزل کړي ها دارنګ دا غاصبین دي دادي هغه دي او شیعه سنی مسله روانه ټول بنیاد دغه دی بل شي نه دی خو بهر حال بیا د امیر یزید دور کې دا سانه حراله بنو امیه دور راغې پای کې د قران سیرت احادیث خلاف عیسائی پادریانو اعتراضات شروع کړ یعنی مستشرقین ابتدا وش دارنګ بنو عباسو کې شرعي علوم باندې عقلي علوم هم لراله دا یونانی فلسفه دغه وخت کې رانه نوت اعتزال رانه نوت بعضی حکمرانان د معتزلهونو متاثر شو او دارنګ یونانی فلسفه رااله دغه ترجمه او شوي دغه نه خلق متاثر شو اعتزال پیدا شو دا غي خلاف امام احمد صاحب ابو الحسن الشری امام غزالی امام ماتوریدی د بزرګانو ډیر لوی مقابله وکړي بهر حال دماوي د نظریاتی جنگ داسې س یو سو خبره وي بل اخیری بس نظریاتی عملاورم کی ناکامی کی وجوهات ښا دا نظریاتی جنگونه خو کېدل خدا دا, دا خلک ټول ناکام شویو دغه وخت کې داسې پورا د دې نظریاتي جنگ داسې اثر لکه دا نن چې ده چې تمام امت ته متاثر شي نو داسې نه دي شي بلکې دغه جنگ اثر دومره نو دا وجه سوا وجه یو داوا چې د مسلمانانو د الله رسول قران سره سره مضبوطه رشتہ وا نو ډېر اثر پیونک نن ولی اثر وشو قران سنت سره د امت مسلمه غو مضبوطه رشتہ ختمه شوه دویم دا ده چې نظریاتی حملاور علمی طور کمزوري او غیر منظم او مسلمانانو کې د علم گہرائی او منظم او سیاسی غلبه هم وا نو دا سي بنو بیا بنو ابازا خلافتونه دي سیاسي غلبم د مسلمان ده بل طرف ته کم چې علماونو د علم خ رسوخ پکيو عمل پکيو او منظمو بل طرف ته دشمن چې نه منظم او نه سیاسي غلبه وا او نه ورکی علمی رسوخ نن حالات سي ها الټه دي کنه نن وګوره نن دشمن کې علمی رسوخ ته ممکن نشته شته مذهبي دینی علم مګوره او دنیاوی مګوره ساينس ټکنالوژي مونږ سره وا اوس چا سره ده او وی سره پکې لګیا دي ترقی کوي دنیاوی فن مغي سر ده او خو په ترقی روان دي مسلمان خالی لاس حالانکه سونه ساينس او ټکنالوژي ده په دې کتابونو وګوره تاسو پته ولګي چې دا فن دا د چاو دا مسلمانانو نه دیز د کړي دا با قرطبه کې او اندلس کې زموږ یونیورسيټي وي د مغرب سټوډنټان براتل او زموږ د ساينسدانانو نه زده کړې کولې او چې کله دای دور راغی نو دا هغه زموږ د ساينسدانانو علماو نه تربیت شوی او تعلیم حاصل کړي شوی خلکو هغه ساينس ټکنالوژي مخکې بوت لای به ترقی وکړه موږ دغه سيناست خدای خورا شې علم ته وګوره نن چې سونه زمون خلاف نظریاتی جنگ لګیا دی شروع دی میډیا وار هغه که مغرب شروع دی کی شیعت ته او که يهودیت ته او که عیسایت ته او که بل بل مذهب دی آی لګیا دی نن علمی طور پر کې رسوخ دی ای د علم په اعتبار خر جوور علم او جوور مطالعه ده ا دې خو مون خبرم نه دا حالات را عینن منظم دي خو منظم طریقې سره لګیا دي مغرب منظم دی شیعت منظم دی قادیانیت منظم دی اهل شرک منظم دي بد نظم به ډنګ مسلمان موحد دی اس نظم نه لري ځکه خواري کی دارچا په خپل سر ده دغه رنګ بل دا واغه دور کې حکمرانانو کې اکثر دینی حمیت او غیرتو په دینی غیرت کو او د دین اسلام باره کې ډېر حساسو یعنی تاسو ګوره یو طرف ته ظالم دی ظلم کوي خو بل طرف ته په دین غیرت کوي دا حجاج ابن یوسف سونه غټ ظالم خپل منس کې ظلم کوي لګیا دی خو بل طرف ته ورکی دینی غیرت دومره چې دا محمد ابن قاسم چې دا چار علی ګلې د هندستان ته خبر یې دا در علی ګلې دا د رشتہ دارو نو بل طرف ته کې غیرت همیت هم دی دوم نو داوا چې دن سبا زمون کومرانو کې دینی غیرت همیت زره نشته اته ختم شوی دی اوته بل داو مسلمانانو کې اخلاق کردارو اخلاق او کردار د دې وجنه خلک متاثر کېدل او د اسلام ته راتل نن مسلمان کې اخلاق او کردار کردار ختم شوه اخلاق به اعتبار کمزورې څوک د د کردار نه متاثر کی اوس که متاثر کیږي نو هغه بېمانه مغرب یورپ یا دغه باطل فرقه شیعت تاسو شیعت حرامي وګورئ کنه نو داسې به سړی سر په اخلاقو خبرې کوي کاروبار لین دین کې ماته سونه کسانو وي چې کم کاروبار کې زموږ د پیښور یادو چې شیا دکاندار دی تاجر دی چې هغه اخلاق وګوري دغه خبرې وره ګاګ ته متاثر کیږي ځان ته هغه کوي او زمو مسلمان دکاندار سره کوي تاجر په دغه لیواله کې نيزه خپل لارو نيسه د کاروبار دا کاروباري اخلاق دي دا زموږ حل دی ادون آرامه دا رنګ نن یورپ مغرب وګوره په دې ظاهري اخلاق خلک سکړه متا مسلمانانو تلاړ شي ورته شي هر ډېر خلک دی ډېر خلک دی دا سه اخلاق پکې دي دا سي وګوره ای کرال الظاهري دین وطن قوم قوم کې دا سیندی سه مخ کې ویلو چې حکمرانی د دنیا پس کیږي په اخلاق او کردار باندې نن مسلمان نه غشي ختم شي نو بهر حال دا د نظریاتی جنگ ستعارف او دارنګ داغه ست تاریخی پس منظرو او زاغی او پینځه مراحل دی ان شاء الله پای به بیا سبانه خبرې کو درس کو